مؤمنی زنانا چې وته مې پرې خوري انتقام واخلي د دوینا الله په هره په ایمان د دوی فین علمتموهن پس کچری کارشوی تاسو ته دوی مؤمنی وآتوهم او خرڅ کوي ورکوي دوی ته ما انفقو هغه چې خرڅ کړي دي دوی لا جناح علیکم نشته ګناه پتا سو باندې چې تاو ته دوی سره کله چې ورکوي تاسو دوی ته مهونه دوی لا تنسکو او مکینګوي تمثيل خزه کافره دار اسلام تراغله اسلام کافر تبینه کافر مهر با کافر تواپس زين کافر په بینه واپس کړي بلا ترجیح وکړي دریم د دینس نه معلومه شو چې مومن په کافر او کافر په مومن دا حرام امت د مؤمنین په کافر او عکس سلورم مشرکانو ته د هغوی مال واپس کول کافر له بنه ورکی بلکی دی زید ته به ورکی فعاقبتو دویمه ترجمه غنیمت راغی د زید تاوان شوی دی خزیله مهر ورکړو هغه کافر شو داری حرب تلاړه رسول الله صلی الله علیه وسلم د زنانو سره بیعت په لاس نو کړی نن دور کې یاره دا خړی وګدي خړ مایان دي چوپي علا پدې چې شرک نه کوي د الله سره زره بار څه شي غلا باندې کوي زنا باندې کوي نوجنی اولاد فلرا ولا يأتين ببهتان او نه برازی په بدنامی لګولو یفترینه چې تړي دی لرا بین ایدیهن فمین دلا سنو خپلو و ارجلهن او دخو خپلو کی مفسرین و گن احتمالات ذکر کری دی راجح تا مالدار به واړه به یې نه کېده ټبر به یې ځان خاون ته امیدوار ښکاره کړ چې زه امیدوار یم بې بهتاني یفترینه زنانه ته به یې ویلي چې ستا بچی وشي قید د معروف لګولې دي سره د دینه چې رسول وی دیتا چې لا یامر الا به الله را لګلې د معروفات د پاره دا تنبیه د پدی چې طاعت د مخلوق په معصیت د خالق کې ناجایز دی رد ده په هغه چا باندې چې هغه وی پادشاه اگر که لکه چې نا امید دي کافر کوم چې په قبرونو کې پراته دي اوله توجیه مين بیانیه ده کوم کافر چې مړ دي یقینا د ثواب د اخرت نه محروم دي یا دا غوی د جن نه امید دي چې دوی به ورته د خیر را ورسي کما یې اصل کفار من اصحاب القبور من ابتدائیه کا حذف د مضاف کا لکه چې نو امید لري کافر من اصحاب القبور د دوی د راپورته کېدو نه ټول کافر مراد دي د دوباره ژوند د اصحاب القبور نه نا امید دي عنادیان معنا کوي چې د مړو د خیر نه چې خیر نشي را رسولې دا د کافر عقیده ده تحریف ته یو لا نقل لها من السلف دویم دا د نفس الامر نه خلاف کافران د مړو معبودانو مشرکین مکه هوبل و غیره د نفع د خوف او ضرر به لره چې ټکر به راکړي دریم اصحاب القبور خو نیکان بدن دواړه دي بدن چې مرشي داغونه بد ناکاره خلق ګناهګار تمه د ضرر د نفي چې د سره کېدې نشي په دې باندې شاه ولی الله رحمه الله په البلاغ المبین صفحه 270 کې کلام کړی دی نو منی بیانیه کا کوم کافر چې په قبرونو کې پراته دي پتا ورته لګي چې اوس ثواب نشته محروم دي من ان يرجع اليهم د نفع او د ضرر لا نقل لها من الصلاه زحاك سكوي أن يرجع إليهم أصحاب القبور الذين هم ماتوا من أصحاب القبور فهم توجيه سلدي إسشوان من بعث اصحاب القبور او یا من ثواب الاخره او داغه وجه دا ده چې په دوی درزات شروع ده عذاب ولا ورکول کیږي کما یئسل کفار الذين ماتوا من ثواب الاخره لانهم ايقنوا بالعذاب قد يئسوا من الآخرة تركوا العمل لها وأكثروا الدنيا دنيا كي منحمک سورة مقصد او خاتمه او خاتمه دی یو آیات کې اعاده د مضمون چې کوم اول کې ذکر من اصحاب القبور سورت ممتاز د منع د موالات المشرکین لا تتخذو دویم اقسام د مشرکینو په اعتبار په تعلق سره دریم د مهاجرات حکم وقت صلح کی لکه سبق درس شروع د دې او سلورم شرائط طبيعت ذکر کړو بسم الله الرحمن الرحيم سورة صف مدني سورة تقریبا یو شپیتم او په نزول کې یو سل نهم یو نومی دی حواریین او بل نومی دی عیسی سوره عیسی بعد التغابن وقبل الجمعه په دې صورت کې جهاد نکون کی کم همت مومنانو ته تنبیحات پیش کړي توحید درې خطاب مومنانو ته داغي آیت پیش کی چې بنی اسرائیل جهاد نکو نو ذلیل شو او ترغیب ال القتال مختصرا دری خطابات یا ایها الذین آمنو سره اول زجر د ترک د قتال فی سبیل الله او ترغیب ال القتال دویم بشارت اخروی دنیوی دریم ترغیب چې په طریقه د حواریینو جهاد تفصیل کئی اول آیات کی دعوت توحید دویم آیات کی زجر چې وینا کوي او عمل پې نه کوي دریم ترغیب الی جهاد سلورم تخویف په مثال د بنی اسرائیل او بتر کې جهاد پنځم آیات کې پینزم بشارت چې پیغمبر را روان دی احمد بینونی شپږم زجر په منکرینو وم بشارت مجاهدینو ته او اتم ترغیب الی الجهاد په مثال د حواریینو په صورت کې درې خطاب شو اول زجر به ترک القتال دویم بشارت اخرویه دریم ترغیب چې په طریقه د حواریین سره جهاد وکړي پیدا د قتال تاسو تراجیدا ضعیف مسلمانانو ته اے مومنانو ولی وای اچ کوینا کبر مقتن وټا وجه د غسیدا کبر غټا مقتن وجه د غسیدا انیس دا الله چوائغا چکوئینا ان الله يحب الذين وقت رساله وی زما هغه کسان دي یقینا الله من کوي د هغه کسانو سره چې جنگ کوي په لار د الله کې فقط سره لکه چې دیوال دی حتى يكون كشيء واحد فيو بلكي ننواتلي وإذ قال موسى تایید دی د بنی اسرائیل نه کله چې موسی علیہ السلام قوم خلقا اے قوم زما لمت اذوننی ولی کړوی ما تاسو ته پته چې رسول د الله هم تاسو ته نو هر کله چې کاغ شو دوی ازاغ الله قلوبهم کاغ کړه الله پاک زړونه ددو زړونه دوی لرا الله خونن کې قوم نافرمان تا پالان پوری مولانا محمد عمر انډیا والا هغه بچ بیان کو نو دا سورې صف ویلوسته اسماء الله الحسنى په دې کې درې وایز قال عیسی ابن مریم ترغیب کې حال تا کله چې عیسی د مریم ابن اسرائیل ز رسول د الله ان تاسو ته رښتینی کوم کې انداوی چې مخکې دي چې تورات ته او زیر ورکون کم دیو رسول چرا بشی زمان رستو چنده احمد آفار کلی پانچ سو اناسی سال رستو راغلی و من بعدی احمد دیر حمد ویون که محمد بار بار ستوده شده نو احمد په اعتبار د کیفیت سره محمد په اعتبار د کم سره احمد مصدر مبنی للمفعول کا هر کله چې پیش کړو دوی تا ښکار دلای نو اوی دوی چې دا جادو د ښکار دی ومن ازلام سوک ته ډیر غټ ظالم زجر دی ممن دا غچانه چې جوړي په الله درو او دې بل شي اسلام ته الله خون نه ورته قوم ظالم ته غواړي دوی چې مړ کې رڼا ده الله په خپل خپلو الله پر کون کې رڼا خپل دی اگر کبد غني کافر هو الذي ارسل رسوله د اتمام نور بیان دی خاص دا الله ذات ته چرا لګل دی رسول خپل سر د هدایت و دین الحق بیان د هدا او په دین رښتینی چې غالب کړي لره په دینونو ټولو اگر کبد غني مشرکان یا ایها الذین آمنو دین کتاب دی ترغیب ال جهاد اے مومنانو سوخیم تاسو تا لین دین سوداگیری چه بچ کی تاسو لر عذاب دردناکنا تؤمنون بالله تفسیر د تجارت ته ایمان وروړی په الله او په رسول دا وتجاهدون فی سبیل الله تفسیر د ایمان جهاد کوي په لار د الله کې په لګولو د مالونو او په کړولو د ځانونو خپل باندې یره دي کې به خیر نه ذالکم خیر لکم دا غره د تاسو د پاره کوی دی یغفر لکم ما فکتاب ستو ذنوبکم گناهونه تاسو او بوغی تاسو لرا باغونو ته چې به ګلاندې نه وینولې شئ امدادیان د دین د الله لکه چې ویلو عیسی زوی د مریم سپین روبو تاسو څوک د امدادي زما د پاره د الله وی سپین روبو من امدادیان د الله یو نو ایمان راوړ یو ډلې د بنی اسرائیلونه انکار کو بل ډلې فأیدنا الذین آمنو نطلق لمن مؤمنان عیسی علی السلام زیره ورکړی دی چې نبی آخر الزمان را روان دی او دریم ترغیبات ال الجهاد بسم الله الرحمن الرحیم نو په دې صورت کې جماعت مصفوفه ذکر کړي د جمعې پروزي صف کې بشارت بالرسول نو دې صورت کې ووي چې دا په امیانو کې را روان دي صف کې تجارت اخروی ذکر وو داسې سوداګری لن تبو هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم نو په دې صورت کې تجارت دنیوي ذکر کوي چې چرته دا د تجارت اخروی نه مننه کی خلاصا اول د صورت کی دلیل عقلی بیا زجر مباحله درین زل شده دند یهود سره ده علی عمران کې د نصارا او سره بقره کې هم د يهودو سره وه صورت کې به اول دعوه د توحید پیش کی ورپسې به صداقت الرسول پیش کی هو الذی بعث فی الامیین پنځم آیات کې با زجر معرضین ته مثل الذین حملوا التوراۃ شپږم کې اعلان مباهله دویم رکو کې موز د جمعې حکم د تجارت او انفاق چې کلا مسله نه رسي مباهله ور سره وکړه څلورم وخت د ادایګۍ د فرایضو چې جمعه ده او ترغیب لپاره د اشاعت دریم په دې صورت کې صداقت الرسول په دریو آیاتونو کې رد کوي په دعوی د يهودو چې موږ مولایانی او علما او تاسو عامیانی جواب پنځم کې چې به علم عالم پشان د خر دی دویم رد دا غوی په دعوا چې مون اولیاء الله درو آیاتونو کې جواب راځي دعوت ته مواحله ولور کوي درین د دوی فخر په یوم الصبر نو دا غي جواب کوي چې تاسو خطا شوی بعثت د نبی د هغې زیری نو دی صورت کې خبر دراتلو د هغې مخکې صورت کې زجر به ترک العمل نو دی صورت کې د هغې مثال پیش کی چې د هغه مثال د خره دی چې علمي او عمل پې نه کوي اسماء الله الحسنى په دې صورت کې نه ذکر دي سبحانه توحید پاکی بیانی خاص اللہ لراغت چی پاسمانونو کینی وما فی الارض آغت چی پزمکا کینی دلیل عقلی دا پارد مسلی دا توحید بادشاہ پاک العزیز غالب الحکیم حکمت والا سلور نمونه د باری تعالی ذکر شو الملک بادشاہ دی د رعیت اصلاح لپاره اخیری رسول را لګلې دي معاشره روانه ځکه ده چې د پیغمبر طریقې په کې ته نشته القدوس اعتراض په نشته په تشبیه ورکولو چې به علم عالم به عمله پشان د خره دی عزیز یره د چانه نشتا چې یو سړی دعوه د ولایت کوي په دروغه مباهله ور سره وکړه حکیم دا سلور نمونه صورت مزامین راجمه کړه چې جمعه مقرر کړه د پاره د خاص عبادت پدې کې د الله حکمت ته الملک بادشاہ پاک غالب او حکمت والا والذي بعث في الأمين رسولا منهم نه لیکل او نه ویل مقابل د کتابیان ال عمران شلم کې دا ذکر شو اومی صفت نبی علیہ السلام عراف 157 کې معجزه دلیل د صداقت عنکبوت 48 کې فی الامیین رسولا منهم عربو کې را لګلې دي ځکه اکثر نصرانیت پکې نسب د عجمونو اوچت قریش بنی هاشم پیغمبر چې الله پاک را لېږي همیشه په اوچت نسب کې را لېږي خو د نسب په لحاظ یو سړی ته بس پک نه غني فل امیین هرقل چې تاسو کوي چې غریبانی ملګری دي کمالدار نو ابو سفیان ورته وی چې غریبان خدای ته پوس کړو چې نسب څنګه دی وی اوچت نسب والا دی پیغمبرم الله پاک په اوچت نسب کې را لېږي فی الامیین درې صفات شو او د دې نسنه چې څوک منکري بقره کې ما تفصیل کړو صریح کافر دی یو د پیغمبر د عربیت عربیت د پیغمبر نه رسولا منهم دویم داغه د رسالت نه رسولا او دریم داغه د بشریت نه والذي بعث في الأميين رسولا منهم عبد الله بن عمر نه چې تاسو کو چې عمر بن عبد العزيز به درته او که معاویه رضی الله عنه نو هغه ول جواب ورکړو چې دا غا د اس چې کومه خاور د هغه ته عمر ابن عبد العزيز نشي رسیدي مثل الذين حملوا التوراة زجر د پاره د مشرکینو مثال دا کسانو چې ورکړې شوې د ورته تورات ثم لم يحملوها دې ذمہ داری نه د ادا کړي عمل یې نه دی کړی پشان د خرو چوری کتابونه بد دی مثال د قومانا چې درو جن ته کې د آیتونو د الله الله خون نه کې قوم ظالم تا حمل التورات تورات مکلف ګرځي د دې په احکام د تورات ورکړې شوی دی ورته تورات ثم لم يحملوها ذمہ داری پورا نکړه نه محقق شدن نه دانشمند چاره پایه برد کتابی چند خر دی کتابونه په بار کا پته نه لګي یا ایه الذین هادو پشان د خر چوری باونه بد مثال د قوم هغه یا ایها الذین هادو اعلان مباهله و ایهودیانو کستا سخیالی چې تاسو دوستان د الله سوا د نور خلقونن او غړی مرګ د مخالف تا کوي رښتینی چې موږ مخالف نه او باندې غړی دی لره همیشه نو کر ورشه په ځمکه کې لټوي فضل الله ير يادوي الله لره ډېر لعلکم تفلحون د پاره د دې چې تاسو کامیاب شئ ویزار او تجارت انسجا کله چې ویني دوی سوداګری او لهوان یا ټوپی ټکالی د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د شیخینو په دور کې یو اذانو کوم چې دانن د امام مخکې کیږي عثمان رضی الله عنه کې نشر د اسلام شو تجارت کاروبار منډي زورا مقام کې هغه اول اذان دا کوم چې اوس کیږي دیتا بدعات ویل ناجائز دی گوری خواه عمل د عثمان دی رضی الله عنه د صحابي قول ته څوک بدعت نشي ویلي اشاره کوي فرق ته په مابین د جمعې او د خالی کې مونږ د جمعې وشو نو دوی ځان منی د خالی پرز د دنیا کارونه حرام کړی نوې فانتشروا فی الارض مدرس به تدریس کوي دکاندار به دکانداری کوي هر سړی به خپل کار لذي فانتشرو امر دی کرور کېده نه دي بلکې مخالفت کول دي په تعطیل د خالی او د اتوار لکه نصارا او اتوار اغسته او يهود او شنبه اغسته وا وابتغوا من فضل الله ګټه علم مریض تپوس دیو کو جنازه وابتغو من فضل الله واذکر الله کثیرا غبن اونکی چرتا چې دکان کې ناشته الله دنه یې دراشن اصولي د پاره نبی علیہ السلام فرمای چې زما دي قسمی په اغزاد پتا سټول تلې وي او دلته سګنه پاتې شوی نو د اور عذاب برغلیو نو چې دا غا طاعت کئ نو غور روزي بد الله الله پاک تعالی درکې خیر د برکت نه بڑا کئ صورت ممتاز فرائض ته پیغمبر چې د پیغمبر فرضی منصبی سو ممتاز چې بی علم بی عمل پشان د خرا مباحله حکم د جمعی مفسرین لیکي و ازاره او تجارتن د دې وخت نمخ کې الله داسې حکم نور علی غلې په دې مخ کې صورت کې په ورځ د خالی بدو تعظیم کو فخر به پکاو دریم له له تجارت ته غافل نشي د خطبه نه نو دلته وی مال الواد دی غافل نکی سلورم مخکی صورت کی صداقت الرسول نو دلته رد په هغه چا کوي چې هغه په دروغ دا گواهی کوي هغه صورت چې اتلس قبایح د منافقینو ذکر کړی دي اذا جاءك المنافقون تمهید دی اول رد په شهادت د رسالت په دروغه چې په دروغه وایي نشهد انك لرسول الله اتلس قبائح د منافقینو پیش کړي چې ځان په مال او په اولاد مشغول نه کړي ترغیب انفاق ته چې د مرګ نه مخکې مال خرج کا اذا جاءك المنافقون اشارات تعریف ته منافق ته ده مخامخ به گواهی د حق کوي او پټ انکار پخا دیزه کی یو زو ګوډا ماو کو پنځپیر شیخ رحمه الله بوي دا زاړه نه ټکیږي ځان می داغه په مرسته کې نو دسې اول خو یریده روان شو انصاری مهاجری په چپیړه باندې ووهو عبد الله ابن ابي خبا په تاک کې ناستو وې د دې خدای مثال لې وی منافقه دا خبره وز نبی علیہ السلام ترسوم وی مړه ته پټو کو ټکالو نه کویږي نبی علیہ السلام ته وی د کشو توجه ولا ورنکړه رئیس المنافقین ته چاوي چې ستا په باره کې آیات راغلي دي ورشا نبی علیہ السلام نمعافیو غواړه توبه هغه ویزه توبو ته وزګاریم کو او خپل ګورم اذا جاءت المنافقون عبد الله د دزوی صحیح مسلمان مدینی طیبه ته نه پرې خو دا چا نبی علیہ السلام خبر کو ورته وای چې را پریدي دوی یا رسول الله کته مړکای نو ما ته حکم وکړ چې زدا خپل پلان په خپل مرزار کړم وی ولې مړکای بقیه کې شیعه علیهم ما علیهم کله چې راشتا ته منافقان قالو دوی من گواهی کو چې ته رسول د الله د منافق لن تفسیر خامق او رشتیا پټ امکرات الله پوهه چې رسول دا غي الله گواهی کوي چې منافقان دي دروغجن ان المنافقین لکاذبون صدق او کذب خبر د واقع سره مطابقی صادقون زیدون قائمون اولان نی مخالف نو کاذبون خبر خود دوی برابر وا په گواهی کې چې دا موږ د زړه نه ویو شهادت شرعی کی او سلورم د منافقانو کار دروغ دروغ دی او پینزم په دعوه د ایمان کې شاسه فیض الباری کی صفحه 245 جلد سلورم کی وی چې منګه چې کوم قسم خوړلې دي چې موږ سنجي ویلي صاحب تلخیص کی جوابات کی ضرورت نہیں خلا د بنده وړا شیخ بوم داوی مونږ ټول پیش کړو کوم ستافخی اتخذوا ايمانهم دری خصلتنا زجر جوړ کړی دی قسمونو کولو لره ډال اګوره ګلزدین راغی تعجبک اجسامهم از بیرون چو ګوري کافر پر حلال کافر دی قبر منی دی ولا چپس لګولې دي وز درون قهرې خدای عز وجل د بهر نه ته په یزید تان لګای لیکن دننه هغه د تان نفرت کوي وهي قولو کینا کوي غوږ دی وینا د دوی تعالی کچې لرګي دي تکیا شوی مسنده اړم کړی شوی یو کال چې ټاکي علم لره من عقل پکار دی علماء سره امی پکار دی طالب العلم ته می ویلو مالا لرګي دی جمی پیسې مولا ور کړی خو شبه مسنده چې د اجمیر سموندو خلکو پیرا خرڅ کړی نو یو غاړي لاسونو نه به خلاص کی دانه نه چګوري د اوبو وړه کی ګمان کوي هر افت په دوی هر چغه په دوی دوی دشمنان ځان ته بچکا لعنت تو کی په دوی بني الله چا تاپس کی نشي اول آیات کی یو نو دیم کی دری درین کی دری وی سلورم کی پینزو ویزا قیل لهم دری کله چې ویل شو دي تا راشي یستغفر لكم چې بخنو غواړي تاسو د پر رسول الله کاږي یو وظیفه زمنګ د دې زی وظیفه د د لنګر نه کم نه ده ځکه شل ډوډۍ دیس ډوډۍ یو یو کور ورکړي ونګولې ډکه پتیلا د په مخ را روان دو الله پاک دې زمون جریمه جرم عظیم مونږ ته معاف کړي ملکی حالات کې الله پاک سازگار کی هم الذين يقولون بدبخت هغه خلق دی چې دا وی مړه د مولایانو د چغونه خلاص شو اسیروزونه خلاص شو عدد چیلونه خلاص نه وي څلګ لګ تکلیف خو برازي کنه دا هغه کسان دي چې وی به ختم کوي په هغه چا چې پسند د پیغمبر د الله کې دي تر دې چې کر ورشي دوی متول د انفزاز معنا کې التفرق خاص الله لره خزاني د اسمانونو کې لیکن منافقان نه کوي باطن د دوی په اسرارو باندې د احکامو نه پوهېږي یقولون چې تقول بالموجب ویل کېږي اسلوب الحکم اسلوب الحکیم صفت په کلام د غیر کې واقع شي دوی ځان لر عزت ثابت کړو اے مومنانو ترغیب للقتال لا تلهکم مشغول دین کی تاسو لره مالونه تاسو نه ولا تاسو د یاداش الله نه چا چې کو دا کار نو دا تاوان یې دی خالص دوی دا نه چې درکړې مې نه تاسو ته او قال غینه چې را بشي او تاسو تمام نوې به ولن يؤخر الله عمر رضی الله عنه د دینه استنباط د دریش په تو کالو کړو او په دې په سبب تغابن راځي هرګز برستون کې الله هیڅ یو تن نه کله چې راشي ټراغا ولله العزه ولرسوله سورہ نساء 139 فاطر 10 اختیار د عزت توصیف په عزت سره پاغه صورتونو کې هرگز نو واپس کې الله یو نفس نه کله چې راشي نیټه داغه شری به واپس نکی الله خبردار دی په کارونو استاسو بسم الله الرحمن الرحیم تغابن مدنی صورت ته ترتیبا د سورۃ قران کریم شپږم په نزول کې یو سل اتم بعد التحریم وقبل الصف په دې مخ کې صورت کې د منافقانو ذکر وشو نو دلته اولا خطاب د مؤمنانو ته انت اولا خطاب منافقانو ته او ثانیا مؤمنانو ته نو دې صورت کې دا دواړه قسم ذکر کړي مؤمن او منافق د صورت دعوه ترغیب الى اطاعت الرسول مقاصد اربعه صورت ذکر کئی اسماء الله الحسنى پدې کې کیږي څوار لستفار او دلته ترغیب مرقی ایمان بالرسول ته مخکې صورت کې لا تلهکم نو دې صورت کې دای علت خي چې په بیبيانو اخته شوي په مالونو اخته شوي دا بدن پاتې شي اول کې دعوه له الملک یوازې دی الله لره بادشاہي هیڅ نقصان ورته څوک نشي رسولی یوازې دی الله لره صفاتونه وهو على كل شيء قدير او دا الله پاک په هر څه باندې قدرت لرونکی دی قدرت والا دی مجبوری نشتا چې څوک مجبور کی علا کل شیء قدیر نو تسبیح حق داغه والذی خلقکم دلیل انفسی الله ذات چې پیدا کړی تاسو ابدانی وره پاغي چې پاسونو پزموکو کې وره پاغي چې پټوي تاسو پاغي چې ښکار کوي الله پوه دې پرازونو دزونو علم یاتکم نبأ الذین کفروا تخویف دنیوی چا چې توحید نه نه منلې په دنیا کې ذلیل شوی دي څنګه راغله تاسو دا واقعا د کافرانو په خوا ذاقو سکر سزا دا عذاب قل او دوی لپاره عذاب درنک ایمان روڑی پا اللہ توحید شو پر رسول اللہ قبر کیم دا دری تپوسا کی گی مر ربک که دکان تا دی ویلیو نو بیا جواب ګران دی ما دینک د دې جواب په عنقا دی ما تقول فی حق هذا الرجل الذي بعث فيكم جمعی ورځې د جمع کولو ته دا ورځ د ګټنې بیلنې ده ذالک یوم التغابن د غبن ښکارا کېدو ده تغابن د قیامت نوم ده په تفاعل د مبالغې لپاره ده بیټو کی دیرو دوا درې سلور دا خو منکې نه د شیطان سم کولاو دي لیکن که بندي مراکز د دین بندي سکولونه پاس نو من که پاس نه لري کاغذ بچټي دین د زده کړې نوم دی افاده استفاده الله پاک دې حکومت په ذهن کې واچي ذالک یوم التغابن مسلمانانو یو مصافحه پاتې و او هغه ختمه ومن يؤمن بالله ډاکټر تبقی تمای اوس په عوام په تاسو اعتماد نه کوي بشارت ته چاچی مان اور په الله وی کړنی کی لری بکی د الله هغه مسله ده الله نشته حقدار د بندګۍ جهاد لیدې دی لري یو کم سلم دی بعد الدهر وقبل البینه اسماء الله الحسنى په دې صورت کې درې دي په دې مخکې صورت کې ستا مال او اولاد فتنه ده نو په دې صورت کې په مخکې صورت کې امر به تقوا او الله نو یریږي نو دې صورت کې تفصیل کی اتم نهم کی اسباب ذکر کی شیخ تپنچر رحمه الله بچ کله وخت کمو نو امور منتظمه ذکر کوي په دې صورت کې مسله طلاق ذکر کوي او اخر کې مقاصد اربعه امور منتظمه مسله د طلاق اخر کې مقاصد اربعه او دې ته وګورئ دعوا د دې صورت حدود شرعیه بالخصوص او دي ته حدود ویل کیږي سکنه دویم آیات کې حکم د رجوع او د عدم رجوع واپسی کوي او کنه دریم آیات کې دو فعلی د تقوا سلورم کې بعضی قسمونه د عیدت او صورت ویلیا زکه ده چې بقره کې ما تفصیلی مشکل زی ویلم او درېمه فیده د تقوا پنځم کې دا احکام باری تعالی مسمى کړی دي په امر الله او د تقوا دو فیدی شپږم کې حکم د سکنا انفاق د رضا مسله وم کې انفاق د زوج مناسب د طاقت تخویف دری آیاتونه صداقت د قران د رسول بشارت اخروی صورت په ختم په توحید او پاغه کې خلاصه د اسماء او د صفاتو علم او قدرت وطلقوهن لعدتهن طلاق ورکوي دوی لره مخکې د زماني د عدت نه ورشمان عدت لره واتقوا الله ويريږي د الله نه چې رب تاسو دې باعث په تقوا ربکم ته خبر نه لعل الله لیشی چه اللہ پاک یحدثو پیدا بکی بعد ذالکا پس تدین امرن یو خبرا پیمان بشی خزب خاون تا رجوع اکی واپس بشی په حیز وی نو مستقبلات مخکې د زماني د عدت نه انجام بای د اعلام د عاقبت بشي مستقبلات لعدتهن د مسلم یو روایت کې راځي چې قبل عدتهن دا د دې تقدیر دلیل شو لام وقتیا ومانا د فی لعدتهن او دا سه طهر چې پاره کې جماع زفاف نه راغلي اول آیات کې جملې خروج د زنانه د کورنا راوتل د زنانه بی ضرورتا لکه نن روزی چنی کوچیړه کی دی ادا روزه د سره شته دی هم نه لکه خو اثر نشته چې ګوري ګدری ډکی دی موټر سایکل وار نشتی پکار دادا چې په داسې وبا حالت کې خلق الله پر رجوع کی یونس علی السلام په قوم چې کلا سرات ته عذاب شروع شو نو آمنا بما جاء به یونس منګه الان کما کان فحاشی سنټری دا حکم نشو چې سکل به څوک روزه نه خوري ان د آل ورلد لا سیما سن پنجاب رمضان جانې او پټان جانې یو کس لما مبارکی ورکولا رمضان مبارک اعتکاف مبارک او نو هغه ماته وی چې کې د رمضان او کې د اعتکاف او او عجیب خبره ده چې په پښتنو کې هم دا مرض شروع شوی دی چې کله روزه راځي ځان بړستن بړستن کی ډاکټران می سکاریو لګي د سخت شوګریان سار بیدی ځان ته انسولین کې لیکن هغه روزه نسی حافظ قرآن وکي ویز خپل ختم هم کوم دا اسی قصدن ځان نه جوړ کی جو الله یې خنا جوړ کی ښا د سستۍ د لاسکم عبادت پاتې شو بیا دې فدیه چا ویلې دي ښا پنجابیان خو جو پټا د خوري ها کله تو کوی مې يرقان مې يرقان نه د رمضان مریضی تا روزي دغه سي اخري او زما شوګر دی او ډاکټر وی نه ډاکټر ویلی نه پاکټر ویلی پسلیوانه خپل ذمہ بندي دکانونه رانی کولو شوی او دو مخ کی سوکی کئی ناستی کا یو رانه دی چې ته خو وایرس بدته شي دا د وایرس ډکی دی ښا چې چرته څوک یو ځای کې معمولی غوندې ده الله حکمونه ورته خي راپورټ پی کوي ویډیو کوي سازش چخکری لکی خونی پکار دادا چې سکالی سرکاری آرډیننس وی چې څوک بروجی نه خوري الان کما کان فسق و فجور دا نه نړی سنټری د بی حی زاریانا خلکو ته امچغو پوه خلک دی وختونه یې لګولي دي کلونو سفر یې کړي دي هغه هم د خورلانو سره باقاعده پرې لګي ادا مینلس وسره کوي پرده یې راچولي لکه د زه د ابۍ زوی چی الا ان یأتین بفاحشة مبینه زمونږ محتمیم سبوی چې د خزی یا ګور دی یا کور دی جال د شیطان دی چې کله د کور نه وته ښه خارخ دی پی چې رزه بسنګ وزم سودا بدل شروع کوي لس به د ځان سرنور تل کړي چني کوڅړه کې دندا سبې وهلي میک اپ پې کړی منګوره کې څه سودا مې کوله نو یو خورلنه راغله نو هغه سړي نه سودا کوله دکاندار یې اریان کوي ګوره روژه په خوله راغلی مې په دې کې ستا روژه کوم ځای ده ادا روژه ستا کېږي چې تا ډیکوریشن کړی دی میک اپ دې کړی دی دنداسه دې وهلې ده او هغه ته سال وال ناسته الا ان یاتین بفاحشه مبینه کم از کم خو پکار خو کنه چې حکومت دا په روزه کې د الله د حکم پابند ساتلې وي د دین منو څه قهري ته یاد لرئ دا انسانان به یو بل خوري ښا لوګه دومره ډیره شوې ده په بار آزار به څو شي او په چار به څو شي ګرانی چې څوک په څنګه څټ کې ووهه الا ان یاتینا بفاحشه مبینه د کورنا راواته د زنانه د پخپل بی حیل ده ابن کثیر فقها اقسام ذکر کړی دي د طلاق سنت طلاق ته حیز نه پاکه شو جما نشتا حمل ښکارا نه دی حمل ښکارا چې حاملې وي بدعت په حیز نو پویږي چې دا حامله ده او کنه دریم نه سنت او نه بدعت وړي نابالغي بډای لور کول غیر مقبول بها فقی کتابونو کې طلاق درې قسم کړي دي احسن حسن بدعي احکام باری تعالی مسمع کړ په حدود سره ومن يتعد حدود الله وتلك حدود الله د ځان د طرف نه زیاته او کمه ناجایز دي لا تدری مؤنث غائب کله چې نږدې شي نیکی د دوی نو ساروي دوی لره په نیکه طریقه یا جدا کوي دوی لره په نیکه طریقه گواهان نسی دوتن انصافدار ساسونه ورکوي گواهی لره خاصتا الله لپاره په دې سره نصيحت کې دې شي چې ته چې ما نه وړي تاسو نه پړلاو پروز ورستنه ويرزقه روزي بور کی دلرا برکت بولر ور کی فيما آتاه من حيث ددا سي طرفنا لا يحتسب چې دې په ګمان نه کوي دیمه فائدہ د تقوا شو او چا چې ځان سوار په الله باندې نو الله پوره دې دلاره ان الله یقینا الله درې قسمه زنانه ذکر کړي هغه زنانه چې نو امید وي د حیز نه اصل پته ولګی دا چې عدت حیز دی زنانو تاسو نه ولای مبتلا ده ان ارتبتم کچری شک را استاسو فعدتهن دای خبر شو ومن يتق الله تقوا یو فیدا څوک چې ویری دلنه پیدا بکی دلر د کار د دنا سانتیا ذالک امر الله تاکید د پاره د امتصال او د تقوا د فیدی دا حکم د الله دی قانون علی دلی دی دی لر تاسو څوک چې ویری دلنه معاف بکی ته ګناهونه ددو مې وجد کوم موافق ته طاقت خپل ضرر دې نه رسېدي ضرر مرسوي دوی ته لتضيقو عليهن چې تنګي راولې په دوی کوي امیدوار نو خرج کوي په دوی باندې تر دې چې پیدا شي امید د دوی کچري پیدا کوي تاسو ته نور کوي دوی نفقه نه وي دلیل حدیث د فاطمه بنت قیس رضی الله عنها امام ابو حنیفه وی سکنا راغه اسکنوهن سړی دې قید کو خرچه باور کای نفقه جزاء اقتباس یو بل قرت کی دی انفقو علیهن من وجدکم عمر رضی الله عنه وی چې دا الله حکم منګه دی یو زنانه په وینا نه کوي نه پریدو تدې لهجه کې سختی وه هغه وربشي ورکولې دی وی نه مال بغنم راکې نو نو نو کور کې یراوا فاطمه بنت قیس وی چې زما عیدت چې ختم شو نو وینا ابو جهم وکړه او معاویه رضی الله عنه کړه نبی علیہ السلام سره مشوره کوله وی دا ابو جهم سره نکاح مکا زکه چې دده لوړ کوګره وهل معاویه سعلوک فقیر دی انکحی اسامه داغ د غلامي وکي مشکات صفحه 288 کې نو اسامه رضی الله عنه سره چې می نکاح کو نو اوغتبتو خلق زمون کورنۍ ته پسخیږي برکات کی پکې سیرت ته امام شافعی رحمه الله کې واقعا ده چې سړی وی کوم تر आवाज نتی خزی ته وی ته په طلاق ای امام مالک پیدا په طلاق ای بوتی موهنه امام شافعی رحمه الله وی چې نه یو ځل خو به وکی کنه د ابو جهم دا واقعه یې ورته پیش کړه چې همیشه یې څه کوتک خو په اوږه نه دی لاړ امام ابو حنیفه د احرام نه چې کله ځان ویستو نو هغه سړی وته وی قبله ته مخکا مخکې کو وی ته څنګه امامي د ګس مخکې کا اورته وی خې وی تکبیر وای کنه نه کوي نه دوه رکعاته وی منځ وسوکه علماء سلف کې دا واقعا ده پیسې ورکولې وی زه په مناسکو باندې پیسې نه اخلم اس کینو هن طلاق مغلظ درې نفقه شته که نشته لینفق ذو ساعت سلور جملی متعلق ته انفاق چې خرج دیو کې خواند فاخې د فرق ته خپلنا ومن واسو امتیازونه کیوا او دیر علیه چې تنگ وی په دمنې روزي د دنو خرج پکې داغه نه چور کړی ځان تکلیف نو کې الله هیڅ یو نفس ته الا ما اتاها مگر برابر داغی چور کړی دی دتا سیجعل الله تسلی زرد چې پیدا وکي الله پس د سختۍ نه آسانتیا وکأی من قريه دیمه حصہ تخفیف دنیوی دا احکام نورستو دیر کلی چې نافرمانی وکړو د حکم در خپل کړی و الذين آمنوا بشارت ته صداقت ته قران هغه کسان چې ایمان راوړل دي یقینا را لګل الله تاسو ته قران رسول ارسل رسولا یا بدل د ذکرنا چولی پتا سواتونه د الله کارا چې روبا سی مؤمنان اچکړي نیکی د تور تمون رانا تا پنځه جملې دي او ټول دلالت په توحید باندې کوي الله ذات ته دا سینا چې د دنیا په احکامو انخلي او اصل مقصد د نه ایرشي چې پیدا کړی دی واسمانونه ادزمکه نه پشان داغي چا وقع قالی مغستی دی طبقات چا و برګ اعظم اغستی دی چا و ستوری اغستی دی چا عین وزمکی او دا راجح تا اس پات شدا خبره چې فی کل ارض نبی کنبیکم دا حدیث موضوعی دی ارزمکی نا پشاندانی مثلهن بسم الله الرحمن الرحیم مخکنه صورت ممتاز په طریقه د طلاق اقسام د عیدت ترغیبات په کې په امتصال د احکام او هغه صورت چې پاره کې مماثلت تزمکی ذکر او ومن الارض مثلهن چې زمکه مو دي سورت سورت طلاق مقصود او خاتمه مقصود یو لسمه پوری قوانین د اصلاح د معاشري تخویف بشارت ترغیب اعمال صالحه او تا خلاصه اهم د احکامونه په ټولو حکمونو کې مېدا سنې چې په دې سر شي او د توحید د نه پاتې شي نو مسله د توحید صورت ختم په دې باندې کو چې الله الذي خلق السبع سماوات ومن الارض مثلهن بعد الحجرات وقبل التغابن په دې مخکې صورت کې طلاق د زنانو ذکر شو نو په دې کې تحریم د ایمان ته اشاره ده په دې مخکې صورت کې حسان د زنانو د امتو نو په دې صورت کې خصومت د زنانو د پیغمبر پاک ذکر دی عام زنانو سره ذکر نکو عظمت ته منصب ته اشاره کوي اصح دا چې اول لس آیاتونه مدني او باقی مکی دو خطاب نبی علیہ السلام تا اول حرج لري کول دواره دا هغه امور کې چې بیبيان رضا کوي او دا غو حق نه وي رازونه ساتل دویم خطاب نبی علیہ السلام تا د دو وهمونو جوابونه یا ایها النبیو قرطبي وی عتاب دلالت کوي په خپل والی باندې قاسمی وی چې دا د شفقت توجه نه دی شربینی وی چې دا تنبیه د معال یو دی حل الدين قرض ورکول حل اليمين چې پوره کو حل الرجل سړی د احرام نه اوته د ټولو باب حل يحل ضرب يضرب په دې مخ کی صورت کې امور متعلقه د طلاق نو دلته وی هغه امور ذکر کړي چې منه کوي د طلاق نه مخکې جدایي ذکر وا نه دلته جوړښت ذکر کړي مخکې د پیغمبر علی السلام چې تو خلاف کوي نو دلته پاغي عتاب هغه چاته چې پیغمبر ته افغان رسي ولی حرامي هغه چې حلال کړی دی الله پاک تاسو د پاره ستاسو د پاره لټای ته خوشحالي د بیبيانو الله بخون کې مهربان قد فرض الله لكم یقینا مقرر کړی الله پاک تاسو د پاره ماته ول د قسمونو تاسو الله امدادی دی او د الله په حکمت والا مفسرین دو واقعي ذکر کوي نبی علیہ السلام ممازیګر په ازواج مطهرات ورزیدا دوړلې د یوې مشر عائشه صدیقه رضی الله عنها مشمن بوز جمعه او د دې سره حفصه سودا میمونه رضی الله عنهم ام سلمې سره وی پینځه زینب رضی الله عنها د پلاس د کورا غبین راغلو مغافیر د پیازو په شان بوی کی عربو کی نو روایت کې زینب راغلی دا یو روایت کې حفصه خو زینب ده دو مشوره وکړه د بنتوب د جیرت د وجه نه چې نبی علیہ السلام دغل تش شبه تیری سات تیری نو چراشی من بورتویو چې اقل تل مغافیر د بدبوین نبی علیہ السلام ډیر نفرت کاو حفصه رضی الله عنها نبی علیہ السلام نه اجازه تو غوښتو پلار تر زمزر راغله ماریه قبطیه دا نقوقس بادشاہ را لګلی و نبی علیہ السلام له تحفه حفصه رضی الله عنها راغله نبی علیہ السلام ته ګیله کوي چې زما کور زما نمبر د ماری قبطی سره تعلق وي دا حرامه خو دې ته موه حفصه رضی الله عنها وی چې زما او عائشه صدیقه کور څنګ په څنګ وو تمبګې مې ورته وهاله چې د غافت نه خلاص شو نبی علیہ السلام د ماری قبطی سره مینا یقینا مقرر کړی الله پاک تاسو د پاره ماتول پرانستل د قسمونو تاسو الله مولا ویسر النبی کله چې پټاو کړه پیغمبر پاک نبی زینی بیبیانو خپلو تا غور قول داره چې دا حفظ رضی الله عنها دا خبری لنا فلما نبأت به هر کله چې خبر کړه پاغي سرا بلی لرا وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ په غیب نه پوی د پیغمبر پاک خبر ک الله پیغمبر لره پای اظهره الله علی عرف معزه نو خدای او خبر او مخواړو د بلینا خیسته اخلاق ته اشاره ده ورا تعریزی اونکو قاضی شمس الدین سے په خپل تفسیر کې لیکلی دي چې ما ابهمه الله فلا سبیل لنا الی کشفه ابهام د باری تعالی دراز نه خالینا فلما نبأها به نو هر کله چې خبر ورکو هغه بیبی تا نبی علیہ السلام ویلی چا خبر در کړی دی تعالی رپدی عقیده د صحابه او دعوا چې نبی علیہ السلام عالم غیب نه دی پټه خبره څنګه کوي دا قران نس کارا کا پیر خبر را کړی دی ما لره حلیم خبیر ذات ان تتوبا الالله ابن عباس رضی الله عنهما وی چې ما مقتل اشکوله چې ان تتوبا زمیر چا تراجی دی شیطین القرآن کیو دی وی ورځ عمر رضی الله عنه له د اودس موقع میلاو شو کوزه مې نیولې ده مې امیر المؤمنین ان تتوبا قران چاته وی ویوا عجبا لك يا ابن عباس ویدا خو زما لور حفصه او عائشه صدیقه رضی الله عنهما طلباء له پکار دا چې د خپل مشایخو د اساتذو خدمت کوي الیوم زمون د مدارس طلباء او د کالجانو نه زیات بدتر دي بد اخلاقه دانه د پکار ښه سو روحانیتو د خپل حقدار سره حسن عقیدتو علم به مو پیدا منی کا ورنه الواد نه به الله پاک دا وباسي الله استاد خپل وینه او چې یو تا ته د آخرت لا خیخه ان تتوبا الى الله کچری توبه باسي واپس کیږي تاسو دواړه الله ته فقد حق لكما ذلك فقد صغت قلوبكما یقین مایل شوی دی زون استاسو کاغه نه مالک تیر توبه جوړ شوی دی ښا وین تظاهر علی کچر جل دل جوړوي تاسو مخالفت داغه کی دل نه د جوړ کړي سیباتن بډای غانی وابکاراو جنکای تعدد د ازواج د نبی علیہ السلام سن 54 سال نه رسو راغلی دی نساء کې په دې من کلام کو ټول سیباتین یو د الله په حکم منوي وابکارن سوا د ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها یا ایها الذین آمنو تنبیه ورکی دی مخی آیات کی تحذیر که توبه ونکی او تظاهر کی نو عصا ربه ان طلقکن یا ایها الذین آمنو خطاب دی مومنانو تا اے مومنانو بچ کې خپل ځان نو اهل د اور نه فکولو د جهاد فشاد دا غي خلق او کانی تقابل من بقره کې کړو مقرر دی پرې ملکی سخزړي زوروري خلاف نکی د الله غ چې حکم کړی دی دوی ته کیغه چې حکم کړی شي دوی ته یا ایها الذین کفروا که دوی عذر پیش کی اے کفر والو یقال لهم بانمکو انراز انما تجزون یقینا بدل کولی کی تاسو ته عمل تاسو یا ایها الذین آمنو بشارت ته فبانو سرا توبه نه حاصلېږي اے مؤمنانو توبه وباسه الله تا توبه د اخلاص والا د صاف زړه عصا ربکم د توبې دو فیدی امید دې چې رب تاسو معاف کړي تاسو ته ګناهونه تاسو او بو بزی تاسو لره باغونو ته چې به ګلانی دا نه والی یوم لا یخزی الله النبی آیات من آل عمران کی چیړو په هغه ورځ چې نه بشرمي الله پیغمبر او چې ایمان راوړی د سره رڼا د انفاق د دوی یسعا بلیږي مخکې دوی و ایمانهم ورستو دوی یقولون وی بدوی ای رب زمنګا کامل ساتي رانا منګل راو بخنو کې مونږ ته یقینا ته په هر څه باندې قدرت والای هغه باور کوي قرطبی لیکي چې څلور خبري الله پاک ذکر کړی فجب استغفار بدن هغه کار نه لري کی دننه طرق العود چې به بینکم او ناکار دوستان دغو سره ملګرتیا پریدي شرعي توبه کې امام قرطبي درش اقوال پیش کړی دي سهل ابن عبد الله وی تستری چې دا توبه د اهل سنت او جماعت ته اخلاص والا مبتدع دا توبه د سره شته دینه توبتن نصوحا اخلاص والا نصحا د فیل نفاقا نصحا د جامع ګندون ته ویل کیږي یا ایه النبی مضمون د جهاد اے پیغمبر پاک جهاد او کده کافر سره پتورا ادا منافقان سره جبا سختیو کو بده او زید دی جهنم نه وامرأة نوح وعلا منافق وا وامرأة لطلوت ام داسی واحلا ویلان د بندیانو د دو بندیانو د بندیانو زمان نیکو کار نقصان یو کو د دې ډول سره نو د فن کده دې ډول نه د عذاب د الله نظر بر ویل شو چې وردن د شو ته سره د وردن د کیدونکو نه د بیبیانو د رضا کولو کوشش نه دی پکار دعوت پکار دی کافرانو منافقانو سره جهاد پکار دی تر اوسه نرم خلق خپل خزوین اوس جاهد الکفار سخت خلق تنبیه، زنانو ته الله ورکوي په شان د ابتدا د خاوندانو خلاف مکوئ داغو د خلاف نه ځان وساتئ کانتا تحت عبدین دا منافقی وی اغا مومنی بچ مې کې د قوم ظالم نه مریم لور د عمران هغه احسنت فرجها چې پاک کړو ځان خپل لرا عورت نو حکم وهل پرې کې فی جیبها گریوان روح د طرف خپلنا وصدقت او تصدیق کو دې په کلمو در خپل او په کتابونو دا علاوه د تابعدارو مقصود ذکر د بعضی واقعاتو بین النبی و ازواجه صورت شروع کړي ذکر دو دو قسمونو دا ازواجو ضرب الله مثلا ضرب الله مثلا للذین آمنو تمهید پینزم آیاتا پوریو روی سخن اللہ پاک پیغمبر پاک تا رړاولی وا یا ایها النبی د الله د رضا چرته حلال او ته حرام نه وای مقصود کې روي سخن مؤمنانو ته دا صورت چې ده صورت تحریم دا پخپل خاتمه ده د حدید نه تر طلاق پوری تحریم حدید نه تر تحریم پوری دو مسلیوی جهاد انفاق اول څلور صورتونه مجادله حشر ممتحنه صف زجر په مانعینو د جهاد جمعه منافقون تغابن طلاق زجر په مانعینو د انفاق لف نشر غیر مرتب نو تحریم بیا راجمه نو تحریم په خپل خاتمه شو د دې نه صورتونو او ټول خاتمه شو مرجان چې ربط ویلې د جهاد انفاق نه بعد مسله د توحید جهاد انفاق د لسو صورتونو سره صورت د یو لسمی صورت ته درې ادله عام دي او اته خاص دي طرق د تبلیغ او تبعی مزامین د مخکې صورت سره مخکې حقوق الزوجین نو دې صورت کې حقوق الله دویم مخکې ترغیب الی اطاعت الرسول نو دې صورت کې ترغیب دې الی اطاعت الله توحید مسله ذکر کړي دریم مخکی اور د جهنم ذکر شو چی ګټی سیزی دلته هم ذکر کئی بالطرقی سلورم مخکی صورت کی چې ملائک به د دو سره سختی کوي نو دی صورت کی وی وقت په وقت به تپوس کوي شو سکنو راغلی چې تی سوره ملک په کړه خلاصہ درې دلایل عام سلورم پوری خاص دلایل بشورو شي شپږم کې تخویف او کروي دولسم کې بشارت شپږم ولسم کې تخویف ابو هريره رضی الله عنه روایت ته چپو قران کې یو سورت ته دریش دیرش آیاتا او سفارش کی لصاحبها حتا غفر له ترمذی روایت ته زما ارمان دې چې د هر امتی په زړه کې دا ورته یاد وي دعوا د دې صورت رد د شرک فی البرکات ادله په ذکر کړي اسماء الله الحسنا ذکر کړي لاس تبارک الذی بیده الملک خیر رسان دی غزا چې په لاس داغه کې بادشاہی ده ادا الله پار سمنی قدرت والا ټول برکتونو والا هغه ذات ته بيده الملک شیخ ته پنځیر رحمه الله بوي واقدار مزه وهو على كل شيء قدير هر څه زما په قبضه او قدرت کې یو ځای ته تللی وم د جمعې په شپه به یې لوسته او بیا اومین به ناست و ده به لوسته نو ویخان نواب نه پریدي مې نن به سوره ملک زولولم ما شروع کو په خپل طرز ویغه دغه وی چې الله دا نیان جولاګان غرق کا چې موږ په سورې ملک نو کوو کړی الذي غزا چې پیدا کړی دې مرګ او جون چې زمي خو کې پتا سو چې کوم یو تاسو خسته دې په عمل کې من په درشتمه ختم کو الذي خلق الموت والحياة هر موجود بعد العدم خلق الموت والحياة موت عدمي شو او حياة حضوری شو موت وجودی دی تا ته چا ویلی چې عدمی دی حدیث کې راځي چې پروز د قیامت په مرګ د لمور ګډ په شان تراويست شي او حلال بکړي شي شیخ رحمه الله واقعا ذکر کوي چې یو کلی ته مونږ لاړو هغه کې یو عالم وي صدر المدرسین زمونږ منارس باباجي ذوالفقار هغه لیکلی دی په کافیه زما مکتوب کې ملګرو سره به ما زه په زه ویلیا کړی دی نور ته به په هانه شي چې دا سدي هغه به وی شرجانی به چې کله وی نو بیا به خپل ذوالفقار راوړاو هغه خلق چې دی هغه علما او پوهیده په خبرو باندې نو دغه عالم اعتراض کو ډېر خوشتب عالم چې خلقا ایجاد ته ویلې کیږي خلقا تعلق په عدم پورې څنګه نو منارس بابا جی رحمه الله جمراتو کی شهید شوی وی مو وجودی دی عدم الاحساس او حیات ضد داغی یا که تقابل د تضاد نشي د عدم والملکی شي خلق په خپل معنا کا یا عدم والملکه نو خلق په معنا د قدرک خلق الموت نطفه کنوي بے سحر چیزو کیف تکفرون بالله وکنتم امواتا دا چا ویلی خلق الموت وجودی چا معنا کړی دا فضیل ابن عیاض وی احسن العمل ما يكون على اتباع السنه او احسن عملا تعوید صورت سره به لګای چې برکات ازو وسته ټول برکتونو والا هغه ذات ته بيده الملک خیستا دو شرط دی یو پک اخلاص شرک پک تنی دویم موافقت په سنت د دې وجنه اکثر عملن ندی ویلی ادا ما د قران کې موږ سر کې ذکر کړیو اعراف مومنون فرقان غافر زخرف رحمان الذي خلق سبع سماوات اسماني برکات ذکر کی او داغي څلو احوال دی آیات ذکر کړو ما ترا فی خلق الرحمن اختلاف فی الدلالت مانا عامه تناقض په دلایلو د قران کریم کې نشته په دلایلو د توحید کې نشته خاص کا فی خلق الرحمن اسمانونا نقصان پکی تا نشتا چاود نشتا من تفاوت دعوت السورت ابن عباس وی جاءنا بكل خير وبركه خیر رسان بی د باری تعالی نه بل څوک نشتا زحاق وی چې لا یستعمل الا لله تعالی برکت سوا د الله د نوم نه د بل چا د پاره نشي مستعملې دي ولقد زينا السماء الدنيا خاص دلیل ذکر کړي د اسمانونو حالات یو دا ودی قران وی یو په وخت ته بته لکه د پیازو پټ درین تفاوت پکې ته نشتا نو سلورم دی کی وی اسمانونو کې دیوی ما دی پیدا کړی صفات ایجابیه باری تعالی ذکر کړي نو نور درې برکات ذکر کړو برکات سماویه زینا السماء الدنیا بمصابیح ورځو ګورا نو ځان لا نو شپې وګوره دا خسته ستوري زینا السماء الدنيا بمصابه او پتا هغه چاته لګي چې هغه تو وخت اسمان نه لیدل تو وخت چرته داسې وو چې سو دو کاله پس سپوږمۍ یو دریچه کې ښکارا شو نو سملګری با گیټ کې ودرید دغه کمرې نو سره اسپګونو ته سین کول ولقد زینا السماء الدنيا دا دې هم سړیو تعالی رحم وګڼي چې سړی یو بل ته ګوري همداسې وخم انسان منی په دنیا کې راځي چې الکه دې زه ته وګوري او دې زه ته بنګوري نو دو جزا یو هډیوی چراغونه حدا د دې تزیین میکړه دې زین السما الدنیا ډیکوریشن د ناوی د کور ډیکوریشن د کمرې پر پرې کی استور تا غټول در باندې راشي ولقد زینا السماء الدنيا او دویم وجعلناها رجوما للشياطين کار درجم کوي شیطانان ولي د انسان د غذا د بدن د غذا الله تنظیم کړی دی نو د روح هم کړی دی وللذین کفروا بربهم عذاب جهنم تخویف اخروی یو لسم آیات پوری هیبتون د آخرت ذکر کی او اتا قسمه اتا پار د کافرانو کفرو چې شرک کړو در رب سره کفرو بی ربهم سزا د جهنم اډیر بد زیر ورګرځیدو اذا القو فيها کله چې وګرځول شي په دې کې ابو وري دغه د پر کړمبار شهي کنډرا کار کړیدل او هي تفور ادا بخټ کیږي الله دې په خپل احسان منګ بچ کی زمونږ مړی دی الله معاف کی وهي تفور اقرار بو کی په ګناه خپل لعنت ته له اصحاب السیر دوزخیان لرا وللذین کفروا د نیک خیرات ته کو تپوس ته کړو د عالم نه معاشره دا ده چې ټول په اسراف ده وللذین کفروا قیامت پر ورځ ولی الذین کفروا تخویف شرک کړو در خپل سره یو لسم کوم دو لسم کوم ولی الذین کفروا الہ تعوید صورت تبارک الذی بیده الملک یا علی کی برکت نشتا خواه کلما القی فیها فوجن ټوله ډله د مشرکانو راغله چې د ملک مسله نه ومنلې تبارک الذی څوکیدار به تاسو کی علم یاتکم نذیر څوک نو چې ته پوکړې په سورای ملک باندې چې برکات از وسته خیر رسان به د باری تعالی نه بل څوک نشتا دی به ولی نو راغلی وې خو موږ به قسمت او فکذبنا بیان د تکذیب موږ وی ما نزل الله من شیء ان انتم کفار ان انتم فرشتي بورته وي وقالو لو كنا نسمع ونعقلو دنیا کې انسان لا سبب د کامیابی الله پاک حواس ورکړي د دنیا حواس په صحیح مستعمل کړ قران ګورا بختور وي چې د قران تلاوتونه وکړي درسونه وکړي قران ته به غوږی خي لو كنا نسمع جزاء مقدر دا فإنه يعلمه الا يعلم من خلق ایا نه دی په هغه څوک چې پیدا کړی دی الا يعلم ایا نه دی په من هغه څوک چې پیدا کړی دی الله پوهه په خپل مخلوقات صفات حضوری علاقه د نعتیت ممکنات حضوری علاقه د علتیت زوی چې دو خپن شي الا علم من خلق هغه څوک چې پیدا کړی دی الله په کوه دی من فاعل کا دوړو توجیحاتو کې دا چې خلق مستلزم علم لره دی او د دلیل مقصد دا چې په پارز زو والذي جعل لكم الارض ذلولا د زمکه برکات الله ذکر کوي خاص د الله ذات ته چې ګرځولې د تاسو په پار زمکه چیتا تابع زیتا سو په غاړو پټ کوزي کې فی مناکبها ابن قتیبه معنا کوي فلا روز دي کې اطرو احوال فیدی د زمکی ذکر کوي پوری روزی دا الله ادوار الله تو واپس کیږي آمنتم من فی السماء چاته چې تاسو برکات دې هم نه وای نو هغه تاسو د عذاب د الله نه نشي بچ کولای آیا سبیری تاسو دغه چانه چې په اسمان کې دي چې خخ به کې تاسو لره پس مکه په دغه وخت کې به دا خوځي سبیری دا چانه چې په اسمان کې دی چې روبلېږي په تاسو باندې کاڼي زرد چې په بشي چې څنګه دي يرول زما یقینا تکذیب کړو په خانو په مرغانو کې هوا د طاقت ته هوا چا دې اچولې صافاتن ورزی بیرته کون وزری بیرته کون کی اکثر اراټولون کی کلا کلا نشی سارا ولیدی لنا مگر رحمان ذات الله هر چوینی سبیری تاسو دا ذات نا چرک کریشی ستاسو چمدازو کی ستاسو سوا د مهربان رحمان ذات نه دي دي کافران مگر په دوک کې ام من هاذ الذی تخویف اخروی څوک دی آزاد چې خوراک درکې تاسو لره کبن کی روزي خپل نه نو ګور کنه ام من هاذا الذی يرزقكم هر څه شته هر څه پټه کولا ان امسک رزقک شیخ ته پنځیر رحمه الله په قصه کوله واقعا لوی درس به وګورو په زرګاو په دې زمانه کې داغه د درس په شان ګڼ درس نو کوړې مزدین په کې تنو ټول جید جید علما چې چرته आवाज کیږي نو دا به داغه ملګری هغه جو داسې لګا چې هغه کړی ټول پنځ پیر روان دی او زه په لارې زم ویسی نه منی ښه نو چې لان نه چرګا نه پرګا نو بیا ځان له پرتوک جوړی یروی هغه منخته وکړه مالکی نو اوخ آزاد شو برا څه د لیونو پیر به په خوا یادېده چرسیان بنګیان اوس ډېر مالداره پیری زبردست شعر ها خو چې پنجاب ته ور باچا سړې بوزي ها ماشاءالله خو خندا باندې کو د خیره ارا ایتم ان اصبح ماءکم غورا ادو به غوته ماته واچی ان اصبح ماءکم غورا غټ حرامیان دي دا بریلیان یاره دوی له خوان ورکو ان اصبح ماءکم غورن الله وی کسبالا تاسو دا ابو اوچی شي ومن یاتیکم بماء معین واګي اوبو زمونږ د دې چینی ماشاءالله فمن یاتیکم بماء معین معنا الماء اذا کسورا جاری وبو یا مفعول کا د عین نبشی میم بزیاتی شی اصل کې معیونونو دا لفظ صرفی تغییر پکې تشوی دی تفسیر منیر خط تفسیر دی او قتل غواړي او زمونږ د مشایخو په فرض دی عقیده کې دی نو چې معین د عین نشي نو بیا په معنا د دې چې ښکارا چې په سترګو باندې لیدل کیږي روایتو کې راځي یو کافر بدبخت وي چې زوی په کشه باندې راواسم چې الله دا غوګونه را کړی سلا را کړی عقل را کړی دی سلا را کړی دی هاي کاش حق می پیورې دلې نو دریم صورت ممتاز په فرق په مابین د مؤمن او د کافر بسم الله الرحمن الرحیم تستړی ځان نه مزي کو د کی ځان خراټه لگاو کی سورہ قلم مکی دی ترتیبا د سورو د قران کریم نه آتش پیتم اپ نزول کې دیم بعد العلق وقبل المزمل دعوه د دې صورت التحزیز په تبلیغ سستی باندې کوي اسنه چې تبلیغانو په موږ اعتراض کوي دوه مسالې کولې نشي نو څه چل وکي بیا فرعون ټماټر خرڅي هم ورته ولاړی دوی چې په دې خپل فضایلو کې مدافعن کوي حجی صاحب ټول عمر په لومبي نمبر کې وشته او الله دې زموږ د ټولو مشرانو سره قبر زموږ نړۍ کې فزا دې الله سمت اخیری عشره د ملګرو ته درخواست اعتکاف وکړي بوډاګان را پسې مرا لېږي کرازي نو ځان لبا ځان به سنبالي دا زمي چې په خدمت ته به ولاړی ټول وا زه بوډاګان من کوم نه ځان سره خپل کشر راولای جوانان جوانان راشي شاب عابد که زما خبره څوک هر ځای اوري هغه په سعودي کې ولې نه اوري په اماراتو کې ولې نه اوري نو اعتکاف کې دي چې تاسو ورته نهستی او د الله نه خیر سوالونه کوي عمومي سوالونه د الله نه پکار دي الله سره څه کم نشتی فزانی غسر او چاویانی دا غسر رکاوټ زمون ګناه نو مون خو ته عدل نه غواړو احسان پی غواړو دیزه کې څوک زما اوري نو خپل خپل محلو کې کوشش دا وکړي بستمانه عبادت چورته ویل کیږي ځان پوری لکای نه یو خو په خانه اعتکاف وو چا بکاونو چې کوی نو مخ په پټ کړه او ستروان نه وا اوس په ستروان نشته نه او کچا به تاسو کو او فو فو مدرس ته تدریس تی کوي فزیر اعمال وخراغه دی وخت کې تعلیم هم پکار دی ځان لا دله صورتونه اړول ځان لا ټایم ټیبل هر جماعت کی معتکفین اوسیږي نو هغه امیر منتخب کړي ها سدی ځینی خلک الرجی د تالی نه د ټل خوراک دا پکې چا ویلي نشتا چاله و چرازی هغه د خپل و چ خوري چاله ترخه چاله خوګه اکثر مریضان څوک مخ کې څوک رستو دا پکې ته نشته راشي نن ته خېری شلمه ده مازیګر مانځله چې راځي ماشاءالله جامع مسجد اسی مباد دی الحمدلله تبلیغانو په محنت آباد شوه دی خلق پکې تلاوت کوي نو تقه تلاوت ته ښه کور سمل خو بنا راځي من به کوشش کو واړه سیم ناراضي پابندي به په خلګو خپل خوب خکولې شي خو بهر نظر به دی غلط نه لګي غلط بناوري دا لس ورځې د رحم درخواست دي ښا د رحمت عشره لاړه نو د مغفرت لاړه رحم درخواست پاتې دی پانسی خطرې ده صدر ته بلا تشبیه رحم درخواست نو په دې کې رحم درخواست او بهترین شپه په دې کې غالبا او رسول الله صلی الله علیه وسلم درې وړ عشرې اعتکاف کړو سره راپورته کو چې د ما سره چا اعتکاف کړی نو هغه دې په دې اخیری لسو کې مو کی دا په دې کې را مقصود عبادت ته سوره قلم مکی سورت ته ترتیبا اتش پیتم اپ نزول کې دویم او د دې بل نوم دی سوره نون اسماء الله الحسنى په دې سورت کې دی وو بعد العلق وقبل المزمل ملک نه مسله شروع ده چې خیر رسان په غیر د باری تعالی نه بل څوک نشته نو دې صورت کې وایي چې د مسلې د توحید ورسولو کې به نرمي نه کوي ګوره ها ودو لو تدهنو فیدهنو خلاصا اول اخر کی زجر مشرکانو تسلی نبی علیہ السلام تا په درمیان کی د تخویف دنیوی او واقعا په دې صورت کې مجموعه پنځه خبرې ذکر کړي ښا مخکې صورت کې تبارک ذکر شو نو دې صورت کې تشجیع ورکړي تشجیع بعد تبارک چې دا مسله و په نره نره رسای په دې مخ کې صورت کې تحزیز په تبلیغ توحید مسله نو دلته تحزیز په دې مخ کې صورت کې نفي د شرک فی البرکات نو دلته هم نفي د شرک مخ کې صورت کې ختمېده نو په دې ان اصبح ماءکم غورا او بو دې جوړی شي وچ شي نو څوک دې چې طالب او بو خوږي جاری نو په دې صورت کې داغه نمونه پیش کړي په اهلاک الجنه مخکې صورت کې توحید نو دلته کلمه تعامی رسالت مخکې صورت کې حیات ممات مرد جن می در کړی دی لیل ابتلا نو دی صورت کې نور ابتلا غانی ذکر کړي نون والقلم وما يسطرون اسورت دعا وکها اول څلور در شمه پوری کا پینزو مور بشی پکی نون جنس قلم مراد دی قلم الاعلام د تقدیر د اهل النجوم د اهل التاریخ ملائ اعلا شپغم کرام کاتبین وم فقها اتم اتبا نهم قضات لسم اهل الفتوا چې عدل سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم بالکل صادق او پورا عقل والا نون د دې وجنه شیخ پنځور رحمه الله بکلا معنا ذکر کړه چې کاتبین مورخین قضات مفتین حکام بادشاہان ټول خلک ډاکټران د واهري نو قسم می په قلم زحاق وی چې د نون معنا دوا چا ویلی دی لوح من نورین فرشته پکې لیک کړي چا ویلی دی چې اسم نهرین چا ویلی دی نور ته اشاره ده چاویلی دی اور ته اشاره ده چاویلی دی نصرت المؤمنین اچاویلی دی حوت نبی ته اشاره ده وزنون که په دې ځای تفصیل ګورئ نو تفسیر عزیزی وګورئ والقلم وما يسطرون زجر د پاره د مشرکین او تسلی نبی علیہ السلام ته قسم می په قلم او هغه چې لیکي دوی په اهل القلم باندې ما مصدری هم کا ما موصوله هم کا تاریخ گواده پری ما انت بنعمت ربک بمجنون صداقت الرسول جواب قسم نیتا اهل علم شاهد دی په دې خبره چې ته پیغمبري دا سي علوم او معارف د مجنون منټل نه نشي صادرې دي ما انت بنعمت ربک بمجنون مشرکین ته ډېر زر پته ولګي چې دیوانه او منټل څوک دی شیخ جنید بغدادي رحمه الله لیکي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم کوی ته لوی ویل شي زکه د نبی علیہ السلام په الله باور وسه مخلوقات سره حسن معاشره لیکن د زړه تعلق د الله سره ظاهری د مخلوق سره لیکن باطنی د الله سره وانك لعلى خلق عظيم ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها اغینا چاته پوسوکو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم کوئی وکان خلقه القرآن مقصد دا چې ټول ژوند ته تیرای نو د پیغمبر علی السلام په سیرت کې به تیرې ادا ته ختمولې نشي سیرت کانفرنسي خزي نه کوي ا سړی ګډ وډ اډیوی چراغان اها هو ایو ورځي او خبر اخلاص شي چراغان بلیږي هر کو داسیا تداسیا د بریلیانو زور میډیا میډیا چې وګوري اشعار اداغو بیتونه حکومت ولا اهمیت ورکي یره چې څو وجه ده چې په ګنده عقیده کې ځکه خو په ضرورونو او مصیبتونو کې مبتلا وانك لعلى خلق عظيم جود بالكونين والتوجه الى خالقهما جود بالكونين لا معنى ترك الكونين توجه بالخالق تا جود چا سرخطه لا لغرزين وعوزين افادت ما ينبغي لمن ينبغي لا لغرض وعوض شډل سړی تریخ سړی د نه مې یریږي د خپلې تریخ ته ځړې کې څه نشته او چابلو سړی چې دی فی لحن القول لا بولې رجا یرا دا د لستونی مار دی د د ځړې کې یو یو پړاګه بلې کم سړی چې ظاهری تا ته لکې وهی نو دا ست دشمن دی ښا وار ته ګوري چوغل دل ازاری طلباء ته زه اکثر ویم چې یاره دا کار مکوئ ښه استاد خبره کړي ته دې وړاندې رسول لري کې بل ته ورسای او مصیبت اهل علم کې دا د چې دوه تبینو لټون نه کوي تفریعات چې جنور په ثابت کی نو کیمینی سعادت لکی چې کوم سړی چوغلی کوي د حلالي نه عطلن بعد ذلك بعضو په معنا د معاصره سره د دین الحرامي حرام زاده موږ به وایو لیکن عمل به نه کوو شیخ به قصه کولا چې سړی مری خرڅو عیب ښکارا کړ چې چا تنومن دی پیټ ډیر زبردست کړی او چوغل دی ای زه سره سکوم سو وخت دی دا نو خورلانی ته وی چې زمانہ نه چې پتا باندې بل خزه کوي ښا خورلنه هر څه ازمي او دا ملګری نه ازمي ورنه کدا وګوري نو خبره هم ده موږ یو ملګری سخت ځای کې موږ سره خورلانه مو کله کله ملاقات لراتله یوه چې تر وزینو ما وتعالى نه ویجنې کړی ما خزم دغه سیخه کله کله زکو قصه کوم مړې لا وسون نو مې وکنه عطلن بعد ذلك زنیم ای معلومه کړی مې ده خبره مې وسره کړی ده نو بنتوب دا غیرت چې ده دا نه برداشت کیږي نو سو به مړه خپه کیږه ما وی ته به داسې چلو کی چې د خاوند غری نه با مال او سوی اختراوړی تعالی وکړي دم چوپ کوم هغه نیک ته وی چې زه خبر شم د خزه تعالی لیخه ا د خدای عاجز له خوب کړه ورځي یو اوچ پوچ خړ خړې شروع کړو ا دې یو ټوکه راغستې دا یا قینچی یو دا خو تیار ویلګه چې د سړی په غری لګای والانو لیکنه سړې پاسې خزه مړه کړه خزه ورسه خبر شو خانه جنگي شروع شو عطلن بعد ذالک زنی خو خبر دادا چاہتا دا چا پسر خبر را ورسیدا یو ځل رشتینیو کا مجال دی چې څوک دل به سره ورسي او تلن بعد ذلك زنی دینی جماعتونو کې چې اختلاف راځي د دې د لاس راځي تحقیق نه کوي او واقعي د بداویلی ښه نه نه نه نه یو معنا نه وستا حصہ د مسکینانو جامع البیان عام مفسرین ان شاء الله یولی توجی دا کمزور دا په ترک د مستحب باندې عذاب ناراضي درم معنا نه یو پس کو خیال خپل د حرمان د مساکینونه لا یستسنو چیرا غریبانو لبه کې څوک ور کوي څلورم معنا نئی ممتاز کو باری تعالی لرا په حجت روای کې لا یستسنو غیر الله او دا خلګي راغې په دې باندې افت طرف ستانه ودودو نو شپ شان دلوشي قرآن جامع الفاظ ذکر کئی سرین کاللیل الاسود سرین کالدماء الاسود سرین کالزرع المحسود ولا يستثنون د شرک نه ځان پاک نه غنا لا يستثنون سرین فصل پر کول چیرې ته موي سرما صحرا ته موي او بوچ شي او خوچ شي په معنا د منع سره هم د قران جامع اواز یو کو په وخت سار کې چې زئی زئی وختي لاړ شي فصل پلتا تیرشتنی شکون کې یی شي رب زمون په بدله کې راکړي موږ له غوړه دی ځکه چې موږ خپل رب ته توبه وستون کیو دغه سي عذاب اخامه عذاب د اخرت پټي لوی نه ارمان کوي پوي